جهاد هجرت مجاهده دا لازمی شرط دا بی نو بس په دې صورت کې د دغه مجاهدو امتحاناتو د هجرت او د جهاد خبرې دي نو رکوعات ته چرای شنو اول رکو هم دغه د مجاهده او د جهاد خبره ده چی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتحان هغه با او د دې امت امتحان به د جهاد په ذریعه کی جهاد ورپسې بیا دویما دریما سلورم رکو پدې کې بیان دا تذکیر به ایام الله ده تذکیر به ایام الله مخکینی قومونو باندې چې کوم عذابونه راغلي تایید تذکره دې د پاره کوي چې مخ کې وې امتحان به لازمی ولقد فتن الذين من قبلهم په خوانو باندې مراغلیو نو په دې درې رکوګانو کې تذکیر به ایام الله ده د عذابونو تذکره د خو سره دغه خی چې په مخکینو می څنګه امتحان کړي نو دای د امتحان تذکرم ده د امتحانات دي دای قوم د لوط علیه السلام قوم د شعیب علیه السلام د دې قومونو تذکری دی ورکی چې پای امتحان را لغی په امتحان کې ناکام شو وسره د ابراهیم علی السلام د هجرت تذکره ده وقال انی مهاجرون وګوره امتحانات امرالل او هجرتونه مو او پینځم رکو کې دا خبره کوي چې کم مخالفین دي معاندین معاندینو پروا مه ساتی الله سره تعلق په قران سره مضبوط او برابر کی اتل ما وحی الیک من الكتاب او که کم مخالفین د سره باس مباحثه کوي خاص کر هجرت بکوي او حبشه ته بځای نو اصول او طریقه دا ده چې ولا تجادلوا علی الكتاب الا بالتي احسن خه طریقه باس سنجیده طریقې ځکه د سنجیده طریقې باس او دعوت او خبرې نه خلک متاثر کی غیر سنجیده طریقې نه خلک نه متاثر کی نو په دې رکوع کې د قرآن حوالې سره بیان ډېر دی د قرآن حوالې سره شبهات او جوابونه هم یو خو اتل موهین من الكتاب یو قرآن الله سره تعلق ذریعہ دویم واقم الصلا د موس پابندی دا الله سره دا تعلق ذریعہ ځکه سخ وخت کې به الله سره تعلق جوړول غواړي نه په قران او مانزه سره جوړي اوت العلم په زړونو کې به قران پروت دی بیا وقالو لولا انزل عليه آیات من ربه اولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ټول قران خبرې دي بس د تعلق بالله د مضبوطولو ذریعہ ده قران په صح وخت کې به د قران سره تعلقي د الله عبادت بکې تعلق بقایمي اولم یکفهم ان انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم دی مطالبه کوي د معجزو نو معجزم غټه معجزه قران دی کنه دا قران ولا کافی دی کافی قران ورته دا قران غټه معجزه ده او کافی دی بس دا د نبی علی السلام غټه معجزه نو دا قران د دعوت هم ذریعہ ده دا قران د اصلاح هم ذریعہ ده او دا قران د نظام او د قانون هم ذریعہ ده دار سره پاره کافی ده وګوره ټکه الله داسې استعمال اولم یکفهم ان انزلنا الیک الكتاب یتلا علیہم ولی قران ولا کافی نه ده څه د پاره ها د عقیده د پاره دا کافی نه ده کافی ده بل کتاب ته ضرورت نه پیخي دارنګ د عمل او زندګۍ د پاره دا کافی ده د دعوت د پاره دا قران کافی ده د نظام او سیستم د پاره د قانون د پاره دا کتاب کافی دی دا غټه معجزه و د نبی علیه السلام دیو جن دا د نبی علیه السلام داسې زنده معجزه را چې دا د نبی علیه السلام او د قران خصوصیت او چې انبیاء علیهم السلام له الله کم معجزات ورکړي دي نو پیغمبر د دنیا نتلو سره معجزم سره ختمه پیغمبر جون پوره وا د موسی علی السلام امساوا معجزه ده ننشتا نشت د عیسی علی السلام معجزات ننشتا نشت ایتلو سره معجزات لاړ خدا صرف د محمد رسول الله سلام په معجزاتو کې قران نه چې نن پیغمبر دنیا کې نشته خو معجزه اوسم زنده ده قران ځکه یو لم یکفهم کافی دیو جن یو حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمای مسلم را نقل کړي مشکات والا را نقل کړي نبی علی السلام فرمای ما من ال ما من الانبیاء من نبی ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات یو پیغمبر دا سنه دی راغلی چې هغه له الله پاک معجزات نی ورکړي معجزات ورکړي کوم معجزات ما مثله امن بی علیه البشر دا سه معجزات چې انسانیت په ایمان وروړي اته متاثر شي وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي خو په دغه معجزاتو کې چې انسانيت ته متاثر کیږي او بيوله ورکړي دي نو ورکړي دي مال هم راکړي دي خو زما په دې معجزو کې چې د ټولو نه نمایه معجزه ده او ډېره عجیبه ده غدا ده انما کان الذی اوتیتو وحیا اوحى الله الیا هغه مال ته الله وحی کړی دا قران یاد خسنګ وحی دا وی فارجو ان اكون اکثرهم تابع یوم القیامه د دغه معجزه د وحی د قران اثر وای چې قیامت کې به ما پس ډیر خلکی ها څه مطلب قران اثر بیان دا سه معجزه د وحی او د قران په شکل الله را کړی دا چې قیامت کې زما امت ډیر کېدو وجه بسی قران او قران دا سه معجزه ده چې د دیو جن و زما امت قیامت کې ډیری یعنی د قران نه خلک ډیر متاثر کیږي د دې معجزې نه مې زنده معجزه ده دا یو انګریز کتاب لیکل دی انګريز مسلمان شوی دا دا بی بی سی لندن چې ورته وای بی بی سی لندن خو پیژنې کا خبرونه پی ریډیو باندې به اوس چې دینو په نت باندې می هغه بی بی سی لندن دراصل دا د برتانیې ده عالمی چینل دی بی بی سی داغه ډایرکټر دی داغه نوم دی جان بیټ جان بیټ انګريزو او داغه زوی دی یحیی بیټ مسلمان شوی دی او کتاب لیکل او زه چې مسلمان شوم نو ما دا قتل ما چیرې دا زلګو ګورم په دی یورپ او مغرب کې چې دا خلک اسلام ترازی نو د دوی د تاثر ذریعہ سره دا د سنه متاثر شي چې اسلام قبول کی نو په دې ریسرچ کړي ګرځیدلې ده انټرویو نه ده نو مسلمانان غشتي څوک چې مسلمانان شي ناغه کتاب کې لیکي او وایي چې تقریبا ما چې وکتل ما تحقیق کو ریسرچ کو نو قران د دې تاثر غټه ذریعہ ده 80% خلق 90% خلق اوسم په مغرب او یورپ کې چې ایمان وروړي او اسلام نه متاثر کیږي دا غي وجہ قران قران وجه یا قران چرته تلاوت اوریدلې ده یا د قران ترجمه کتلې ده یا د قران تفسیر کتلې اینه متاثر شي وای زیاته د تاثر وجه قران قران نه متاثر کی ناغه بیا دا ویلی دي چې سور له سوکاله بعد بیا هم قرآن امقه سه د دعوت تازه ذریعه ده قرآن واضح سره د دعوت تازه ذریعه اوسم بهترین ذریعه د دعوت سره قرآن خلک به دې متاثر کی وګوره د خلکو اسلام پس کی د خلکو چې د عقیده جوړی شي توحید تراشی دا څه چلی دا زموږ د علما مشایخ هوا امرګری سکی قرآن درسونه شروع علاقې علاقې بدلی شي دغه رنګ دا قران که په صحیح منهج او طریقې سره خلکو ته بیان شینو جدید تعلیمی یافته طبقه هم سکیږي متاثر کیږي نو متاثر کیږي دا کم نظام او سیستم چې د اسلام دی او د دې سیندی سه په دې طرز باندې خلکو ته پیش کې سم خیال دی نه به مني انا متاثر شي چې ښا اسلام دا وای ابا متاثر شي اسلام ولې اسلام خو سره موزه او داس غاڼه کړ دا دې مفتی اکمل صاحب پیژنې کنه موږ مرګره شیخ کابل ګرام هم شاګرد دی ناغه ما ته خبره کوله چې سو کال مخ کې اسی د سیندی سے بارکه وي وای د پېښور یونیورسټۍ نه څه کسان رالل والله عالم سټوډنټان به سبو والله یا کې دي شي اکثر داسي چې دا سټوډنټان پی ایچ ډي وغیرہ کوي نو دوی ریسرچ د پاره بیا ګرځي را ګرځي په سیندی سه چرته کار کاو سیندی سه باندې به سکار کاو داغه منهج یا داغه ارسچ نو ای پنځویر درالل مطلب دا و چې شیخ صاحب سره کینو او د سیندی سره متعلق ته سم معلوماتو کو وجدا دا چې پنځپیر څنګه دا فکر حسینی مرکز ده نو دا رنګ د فکر سیندی مرکز خدا دا چې الته غالب فکر حسینی دی د دې وجه پته تا وجه داوا چې شیخ القران رحم الله د دواړو شاګرد دی د دواړو نه ویلې دی او د دواړو نه دغه منهجونه ویلي او خپل په دونه تحقیق کړی دی چې تاسو وریدلی پنځپیر کې چې سوره یونس شیخ القران وی چې زه په دونه طریقو ویلې شم لکه کې سوچ غوري کنه دا سي دا وکو دا سي وچلو کو دا دا وې جوړ کو نو بس چلیږي کنه نو په مکه کې د سیندی سے په منهج د سیندی تفسیر او حجت الله شیخ القران خو سیندی نه ویلې وک او مولانا حسین علی نه سال ها ویلې دا بیا داغه په طرز قرآن او دا غا منهج خو شیخ القرآن رحم الله چې ده د مولانا حسین علی منهج خپل کو عامک وجه داوا چې اصل کې یو خود د دې مشن توحید او سنت اولنا د مولانا حسین علی د شاګردانو نو د اصل دای د دغه مشن نه او دویم د سیندی غمیشن د منهج ګران دی او دا غټ لیول دی شیخ ته مخه تسو د عوام اسلاوا ملک بدعات و شرکیات نه د مولانا سیندی سے په منهج نه کېدل هغه د مولانا حسین علی په منهج کېدل اوسم دادا چې عوامي درسونه عام درسونه به غورم دغه منهجي زمونږ د خپل زوړ ما خپل درس په دغه ترتیبي غواره دا بل نه سیندي موږ صرف دوره کې وایو هغه چې چرته ضرورت شي او غټ لیول والا تعلیمي یافته طبقه یو ځای کې نو بیا د سیندي طرز و تراوالو وته یو صورت نیمو وایو خو خبره مې دې پورې کوله چې دا مرکز دی د دواړو منهجونو د فکر سیندی او د فکر حسینی د دواړو مرکز دیو جن کلم چې د سیندی متعلق څه خبره راځي نو خلق پنځپیر ته نظری نو هغه کسان وی راغلی دا کسانو کیسه کوم را پسې بل را یاد شو چې دا خلک دې ته په کم نظر ګوري چې دا د سیندی هم د فکر ځای دی دا زاهد راشدی سے پیژره دا د شیخ صفدر صاحب رحم الله زوی دی او زما استاد دی ماته حجت الله دا مغربي فلسفه و غیره وی په دې مغربي فلسفه په دې شډیر خپوي او حجت الله هم د سیندی سے په طرز باندې دا هو ډیر وسیع نظر والا سړی دی ها برحال داغه شاګردم دی او هغه سرال ته مدرسم دی او د د د هریپور ابټ آباد مولانا وقاری نوم دی هغه پنجاب کې چرته یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوله نو په سیندی باندې کوله دغه چا خلک هم سیندی صاحب او د حسین علي صاحب د فکر خلک دی دغه چې شیخ صفدر د الوانی صاحب شاګرد او مریدو حسین علي او د دوی هغه ترچو صوفي صاحب هغه د لاهوري صاحب شاګردو د سیندی فکر نو دا دواړه فکرونه تل یو ځای شي ناغه سیندی سے باندې پی ایچ ډی کولا ناغه مولانا وقار دل تراغلو سو کاله مخکې خبره ناغه ما ته کیسه کوله وی ما چې کله سیندی باندې پی ایچ ډی کوله نو ما ته استاد جی ویلو دی هغه ته استاد جی وی زاید راشی صاحب راته ویلي و چې ته پي اېچ ډي کې دا تر هغه پورې نه کاملېږي او دا به ناقصه وي چې څو پورې ته د سیندي د فکر ځایونو ته نه تلې هلته به ځې نو ما ورته ویل چې لکه کم ځایونه نو یې څو ځایونه راته وښولو یاره ورته پنجپیره مو ښی و چې دا پنجپیره هم د سیندي د فکر ځای دی خو بهر حال هغه ما رابطه کول هغه ورځو کې شیخ صاحب غالبا چرته بار او په زینو نو بار بار رابطه سره هغه ترتیب جوړ نشو بیا د یو مرګره او 400 کې یو بل عالم دی ادا شیخ صاحب صدر صاحب نه دی صدر شهید شیخ صاحب داغه داسې متعلقینو کې دی اشاعت کې نه دی خو عام خداغه متعلقینو کې نو هغه چرته شیخ صاحب ته ویلي دي چې یاره دغسې پنجاب نه یو عالم راځي دی حوالې سره او شیخ صاحب په ځای ني نو دغه ضرورت دی دې سره وسوک صدر صاحب ورته وی چې شیخ صاحب نشته پرېده خو یوسف آباد ته را سوا زه وته یاد کړم غلې بوز نه هغه مولانا هغه وقار صاحب دلته راوځ نو ناستو بیا څه تپوسونه د سیندي صیب او د شیخ القرآن باره کې ماته چې څه معلوم هغه و او بیا ما وله څه کتابونه ورکړل د بقیت الاثار او پلان او د شیخ عارف صیب خلاصه او دا ټول ما دا وال داسې یو لسته کتابونه مې بس زمون طرف نه دا شو ما ته وی چې دا بزه د لبیا راوړم ما یې مال مروړه دا ستاش حیران شوم ته وی چې لکه پی ایچ ډی ز کوم کتابونه تراکه مې ته به زما د شيوخ په شیخ کار کې او زبر الله یو سو کتاب نشم در کولې دا والا کارو کا بهر حاله سي دې پورې مې وی چې د خلکو نظر سي چې د سیندی تذکره راځي نو پنځیر پکې یادي نو دغه سي هغه سټوډنټان راغلیو نوی چرالن نو شیخ صاحب مصروف ډیر نو شیخ صاحب مفتی صاحب مفتی اکمل صاحب چې ما ته حواله کړ چې را بزاله کان راغلی دي او زما مصروفیت ته یاد چرته زم خو دې سره کینا او ایزه چې کیناستم نو د سیندی سه متعلق تاسو نه شروع کړ وی الله عجیبه کار او اتفاق و چې روز د مخې اسې د مال لایبرری کې د سیندی سه متعلق کتاب هغه سه ما مطالعه کړو وی چې کینا سو خو هغه مطالعه تازه وا جوابونه مابونه خو ورکړل چې سو خو هغه کسانو ماته یو خبر او کړه تعلیم یافته خلکو د یونیورسټو وی ما ته وی چې تاسو سره د سیندی فکر او د سیندی منهج داسې شی دی کچره تاسو دا راواغس او د تعلیم یافته طبقه ته وړاندې کنو دا ټول یونیورسيټي کالجونه بستاسي چې کدا منهج وته پیش کړه ځکه دینه متاثر کیږي خلک ناسې دې پورې خبره کوله چې قران سره آغا یحیی بیت لیکلی دي چې ننم سورل سوا کال بعد جدید دور کې هم چې د ساينس او ټکنالوژي دور دی قران امق قصیده دعوت ذریعہ ده اسی نبه فیصد خلق اوسم په مغرب کې سره متاثر کی قران نه متاثر کی او دا د پته شته چې دا بهترینه د داوا ذریعہ چا سره ده پنځپیریانو تاسو سره ده ابل چا سره نشته همغه د دې قدر نه نیو خبر هغه قدر مونږ نه کړې شو هغه سم بزان پوي نه کو او هغه سم هر ځای ته ورو نه رساو چې څنګه رسول غواړي او کم کم ځای ته رسول غواړي او څنګه بیانول غواړي او د دې کم انداز خپلول غواړي نو دار ځای بیا خپل انداز نو بهرحال نبی علیہ السلام وی چې قیامت په ورځ زما د امت زیاتوالی وجب سي قران دا داسې معجزه ده زنده ځکه قران وای اولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم قران کافی نه ده کافی دی د عقیده د اصلاح لپاره کافی دی د عمل د اصلاح لپاره کافی دی د معاشره د اصلاح لپاره کافی دی د دعوت ذریعہ ده د تعلیم ذریعہ ده دارنګ دا قانون او د سیستم او د نظام ذریعہ ده هر څه دي خو چې په دغه هغه مون پېزان پوي کو او مون دراوالو هغه سی بیا پیش کو نو بهر حال خبرم دا کوله چې په دې رکو کې دی پنځم رکو کې دغه خبره کوي چې د معاندینو زدیانو اعتراضات شبهات خو به وی وی د پروا مساته او تعلق مع الله د قرآن په ذریعه باندې مضبوط کئ د مانزه په ذریعه مضبوط کئ ولی اولم یکفهم ان انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم نو په دې رکو کې پینځمه کې دغه خبره کوي او سره زمن کې د دعوت طریقه مخولې ده د دعوت طریقه بسی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن مجادله بالاحسن بکوي دا د دعوت طریقه مجادله بلحسن سی که د باس مباحثه او د دعوت مقراله نو ستا به لهجه سنجیده احسن کته پښتانه متل کې وی خله پورې دی سي سپې تړلی انداز سنجیدن غیر سنجیدی د کنزلو نه علاوه بل چل نه درځي او صرف تنقید برای تنقید نه په بل څه نه پويږي نو کار نه کی حقنه ولا تجادل اهل کتاب الا بالتي هي احسن د دعوت او مجادله احسن طریقه باندې به پیش کول غواړي اله به خلک متاثر کیږي او فائدہ به ورکړي دا به ضروری مو ویلو کنه چې مسله شیخ بسوي شیخ غلامی صاحب مسله ګرم او لهجه نرم مسلې کې به نرمالی ني مسله به ګرمي خو لهجه به خپل سم دا زمون مسله دغه نه ده مسلې مسله نه ده مسله زمون د جبه مسله ده د خلی مسله ده دی وجه نه زمون مشایخ هم بیا بدنام کو مون مشنو خپل بدنام ازمون ذاتی رویه ازمون رویه غلطه رویه زمون صحیح ما ویلو شی شبیر احمد عثماني رحم الله یو زیری کلی حق بات حق طریقے سے ہاں ضرور اثر رکھتی ہے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ خبره حق ای نیت تم حق ای او طریقه م حق ای نه به ضرور اثر او کله کله چې اثر نه کوي نو د کې د درو خبرو کې چرتا ګډوډه یا خبره حق ني یا نیت حق ني او یا طریقه حق ني نو اثرونه کې بیا مسلې پیدا کی نقصانات پیدا کی نو موږ بیا خپل مشن موږ په خپل رویو باندې خپل ازمون ذاتی رویه په هغې باندې خپل مشن خپل مشایخ بدنام کو داسې نه کو کله کله د بل مشر کنزو خیالي کنه نه بیا زموږ مشر څه کوي کنزي نه دا نقصان زموږ داغه نه ده نو زموږ د چې موږ پر دې مشر کنزو نه زموږ مشر کنزي نبی علیہ السلام نو ویل صحابه کرامو ته پوه نه شوئ ذات چېړلو ته نه وایي رد هغه فعل هغه نظریه هغه غلط کار چېړلو ته ویل کېږي موږ څه کوو د تن شریعت کې د دپاره نوم سره تنقید تنقید کول رد تنقید نو موږ د تنقید نه چرته لاړ شو تعیب ته یو تنقید دی بل سره تعیب دی مونږ تنقید نه پیژنو نو تعیب شروع کو وای مونږ څه کوو رد کوو تنقید هم کوو په هغه بد ولګید هلکه تنقید بد نه لګي څه بد لګي تعیب بد لګي مونږ ذاتیاتو چیړو نه په سړي بد هله ذاتیات ني او تنقیدی د تنقید خپل اصول دي نه مطابقي دا به زما په خیال په 96 فیصد خلکو باندې بد نه لګي که منی نه نو کنزل بر بسې نه کوي دا به صحیح ده زما موقف ده زه دغه نه منم خو لیکن او چې کله تعیب شي نو 95 فیصد بر بسې خلک بد وي مسله خدا خدا مړه رویه خلیصه نه دا وي دا شي خلی صحیح نه نو بهر حال دا یو بنیادی خبره چې طریقه د دعوت مخوره په دې صورت او شپږم رکو شپږم رکو اخیری کې بس به هم دغه شپږم رکو کې جهاد فی سبیل الله او د هجرت بیان کړه کله جهاد د پاره د هجرت ضرورتي نو هجرت طرف ته اشاره او جهاد طرف ته هجرت او جهاد وی هجرت ته ضرورتي نو هجرت وکوي او مرکو کې بیا اعاده ده واپس دوه مغه اولنې خبره چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین چې مجاهده وی جهاد وی امتحان به يي ددې نه بغير نه کيږي الا به لنهدينهم سبلنا الله لارې سمه يي او سړی به مخکې کاميابۍ سره مخ کيږي سرفراز کيږي سورت روم دام مکی سورت او دا صورت د مکی صورت ته او داغه دور دی چې د ایرانیانو رومیانو چې سپر پاورونو داغه دور یو جنگ شوه او رومیانو د ایرانیانو د لاسه شکست خوړل زمانہ 15 هجری ده دا 15 هجری دې کې دا واقع شوه او دا دور ممقه ده حبشې ته هجرت شوی دی او دلته ظلم زیاته حد نه زیات شوی په دغه دوران کې الله رب العزت دا یو صورت را لېږل د دې صورت روم داوا سره دې صورت کې الله رب العزت د غلبې پیشنګوئی ور کوي غلبه برازي هغه علاقې د هغوی نه واپس ازادولو لپاره کوششونه شروع تاریخ کې عجیبه واقعات دي چې څنګه طریقې سره یې کار کړی خو دلته مکه کې مسلمانانو او بل طرف ته مشرکینو د مشرکینو جوکاو فارسیانو طرف ته وجه دا ده چې فارس او د مکه مشرکان په شرک کې قریب دي بلکې د سیندي صاحب را ده چې شرک اصل کې مکې ته کوم ځای نه راغلی دی اسور عرب کې لیکي دا د ایران نه راغلی فارس شرک در اصل د ایران نه راغلی دی فارس نه راغلی دی مکې ته او مرکز یې دغه ځای نو چونګې هم مشرکانو دي مشرکان دي نو دوی د فارس په فتح کامیابو او دین نیکفالی نیوا چې څنګه زمونږ دغه یاران غالب شو نو داسې به دا زمونږ او د محمد رسول الله سلام کم کشمکش ته بده کې هم غلبه مونږ ته ملاوي دا غیران د غلبې نه دا نیک پالی نیو نه الله رب العزت دا صورت راولې چې نه دا سینه دا غلط سوچ غلبه به الله مؤمنانو لور کوي څنګه چې به رومیانو لور کوي په ایرانیانو باندې به رومیان بیا غالب شي نو په دغه ورځ به مؤمنانو لم دلته الله پتا سو مکی والا غلبه درکړي ځکه د نبی علی السلام او صحابه کرامو دغه وخت کې داسې رجحان او همدردی چا سره و رومیانو سره او جدا و رومیان هم اهل کتاب او مسلمانان هم اهل کتاب نو دق پیشنګوی د غلبې دا دی صورت کې غلبه برازي او غلبه نه مراد د بدر هغه جهاد چې یوم ازین یفرح المؤمنون بنصر الله نصر الله فتح ده بدر و او عین دغه موقع باندې دغه شپو ورځو کې رومیانم واپس د ایرانیانو نه خپل علاقې قبضه کړ اتواغش نو بهر حال صورت کې د دې غلبې او پیشنګوئی ده مسلمانانو ته او دی صورت کې دا خبره کوي چې دا اسلامی کم نظام زندگی چې دا نو دا یو فطری نظام زندگی دا فطرت مطابق دا نور نظامونه دا د فطرت نه خلاف دي د اسلام نظام فطری نظام دی د فطرت مطابق تاسو ګورئ دی صورت کې د عقلی دلایل ډیر دي دغه فطرت ته اشاره کوي عقلی دلایل چې وته مونږ وایو بل منهج کې دا اصل کې بیان د فطرت دیو جن دی صورت کې دا لفظ ذکر کړی د آیت نمبر 30 کې فاقم وجهک للدین حنیفا ډله بازی د ورکی دا دغه نتیجه ولې دا غیر اسلامی نظام بنیاد هم په تشتت او تفرق دی لړاو او حکومت کرو دا دغه سیستم داسې نظام داسې نو دا یو خبره دی صورت کې چې دا الله د نظام دا دین قیم دا فطری نظام نو دا فطری نظام به خامخا یو ورځ غالبېږي دا به غلبه مومي دله به وي دا خلک اخر راځي او دا خبرم کوي چې په دې وخت کې د د اسلام دا انقلاب د دې وخت اهم ضرورت دی هغه وخت مو اوسم دی سور له سو کال مخکې مو اوسم د وخت ضرورت نه دی د وخت ضرورت او هم د وخت ضرورت ولی ټول انسانیت په جبر ظلم بے انصافی او جهالتونو کې پروت انسانیت تباشه ابو الکلام آزاد لیکلی کړه انسانیت موت کې دروازه پر د نبی علی السلام نه مخکې انسانیت د موت په دروازه او نن سور له سو کال بعد د مغرب د نظام د لاس نن بیا انسانیت سره موت کې دروازه کومه سره ناغه وخلاوي دا د وخت ضرورت ده د اسلامی نظام او انقلاب نن هم دا د وخت ضرورت دا د وخت ضرورت ولی د وخت ضرورت ده وی وجه دا ده چی دی کفری نظامونو دلاسه اکتالیس ایات کی وایی ظهر الفساد فی البر والبحر ها فساد ظهر او بحر او بر کې دی کنه دی تمام دنیا بر او بحر د فسادونو نه ډکه شوه او چې کله انسانیت او دنیا د ظلم او د فساد اما جاشي یعنی د ظلم او د فساد اماجګاشي نو بیا دغه ظلم فساد ختمول غواړي د فطرت مطابق د عدل او د انصاف غ نظام راوستل غواړي دا ضرورت د وخت ضرورت ځکه بر او بحر کې فسادات اس سیوا د دې فطري نظام نه په بل څه نه سمېږي. ځکه د دنیا د انسانانو جوړ شوي نظامونه خو ازمو شو، هغې دا فساد د بر بحر نه لرې نه کړ. هغې جاهلیت کې هم نظامونه وو، نو هغه وخت کې نظامونه سیستمې وې. ایران کې وو د فارس نظام، روم کې وو د روم نظام، دېخوا د چین تهذیب وو، ډیر تهذیبونه آباد د یونان تهذیب او هغه د خلکو د مسلو حل نه اسلام ننم ډیر سیستم نظامونه دي تمام فعل شي کمونیزم سوشلیزم مغربي دا ټول شي نه ناکام شي بر او بحر کې فساد دی نو دا د وخت ضرورت ته چې دا فطری نظام راشي او د انسانیت د فساد او ظلم نه بار روزي نو دا قران هم ته اشاره کوي او نن مغرب هم دا مني چې دا اوس د وخت ضرورت شوی دی چې په دې کې کم داسې دا انصاف خاوندان دا یې لپاره دا شاهزاده چارلس نو مخکې ماغسته مخکې شاهزاده او اوس شو باچا شو مورې وا نو پلار یو نه پلار نه بعد بیا دا خزه شو ملکا الیسبت نه نه بعد نمبر د شاهزاده چارلس او چارلس نوم او مشهور یو خزه وا د چارلس سره تعلق خزه وا مشهوره ډیانا هغه د ډیانې خاوند دی چارلس خو مخ کې داغه دونو ګدو مرو چې مړه کېدنه نو ما به خاندل مې فرشتو نه فایل رک شوی دی غریبي بوډا کو داغه نمبر په نمبر په انتظار دی زویو امرینا کومړه شو نو سې زوی دی چارلس اوس د برتانی باچا سوګ دی چارلس دی سیاسی نظام جمهوری چلیږي خو بره اشعی نظام برای نام ده خلکه ای خیره از همون خلافت سکا ختم کوي نه خلافت بني بهرحال هغه شاده چارلس د مغرب په دنیا کې دا ډیر لوی دانشور شمارل کی صاحب علم او فضل دا غوی غ علم غنا او معلومات ډیر پوی سړیم دی صحیح خبره دنیاوی اعتبار سره پوه دی او دونه لوی پوه دی چې لکه د مغرب غټ غټ دانشوران سکالران هغه لیکچرو ته کینی او د هغه نه زده کړې کوي یی داسې کنه لکه علما وي خو علما کې بعضې داسې عالمي چې هغه نور علما هغه نه استفاده کوي نو شاده د چارلس دغسې سړی دی چې د مغرب دانشوران داغه لیکچر اوري داغه په لیکچرو کې کینی لیکل ته کوي د دنیا د مسایلو حل خي نو دقسې یو څو کاله مخکې یو د دوی غټ داسې کانفرنس شوی دی هغه کانفرنس کې شادادا چارلس بیان کوي لیکچر ورکوي او د مغرب غټ غټ دانشوران ورته ناست نو هغه وخت کې هغه دا خبره کړې ده دا ما وی چې د اسلام نظام سره د وخت ضرورت نه دا خبره کړې او یو ګوره زمون نظام سیستم لګیا دی فیل کېدو والا دی خلک ته تنګ شي مغربي نظام جمهوریت نظام فیل کېدو باندې روان دی معاشي نظام خلک رد کوي لګیا دی سرمایدار نظام نه خلک تنګ دی او بل درېم معاشرتي کنه دا یې ځکوي دا خو اجتماعي درې شي نه دي سیاسي نظام جمهوریت نه خلک تنگ دی معاشي نظام سرمایه داره نظام نه تنګ دی او معاشرتي مغربي کلچر نه تنګ شو اوس چې کله خلک تنګ شو نو موږ به څه کوو نو تاسو دانشور پوهان ناسیه د مغرب کله چې یو سیستم او نظام پیل کیږي نو خلک دغه متبادل سوچ کوي ناول خو موږ له پکار دي چې موږ د متبادل سوچ کو چې داسې او بل سیستم او نظام جوړ کړي چې دنیا ته دا زموږ زوړ سیستم فعال کیږي چې دا وته پیش کو چې راشه دا وګوره بل شیم دل جوړ ک متبادل دا سوچ مونږ کې نه دا اصولي خبره ده ها فطري خبره چې کله یو شیستانه کام کیږي نو بیا بسکه ها متبادل بخ تبادل بخه نوې متبادل سوچ کوړی متبادل نظام هغه متبادل نظام چې جوړو نو زله یو مشوره در کوم سو کو ته وای ا کافر وای مغرب دانشور چارلس او ته وای مشوره مې دادا چې د دې متبادل د پاره د اسلام املک سټډي کې اسلام وګوره کیدی شي چې د متبادل حل چا سره ای اسلام سره اسلام سټډي وګوره اسلام سره به د متبادل وي او شته سره یقیني خو خو کافر ده نو داسې امکاني خبره کړې ده خو بیا وای چې کله مونږ بیا اسلام سټډي کوو نو بیا زما تجویز دا دی چې د یو څو خبرو خیال وساتئ. یې معلومي چې ښه پوه دی لکه اسلام یې سټډي کړی هغه دا چې یو به اسلام سټډي کوي د اصل سورسز نه اوریجنل سورسز مطلب اصل ماخذونو نه به ګوره اور هم لکه په دې پوه دی چې اصل اسلام په اصل ماخذونه کې پروت روسو خو بیا خلکو به کې څه میل میلاب ملاوټ هم کړي دي اصل ماخذونه نه وګوره او دویمه چې کل سړی کوي مطالعه کوي نو هغه ذهن صفا کې چې مشران مونږ ته ذهن کې خېدي چې اسلام دیشګر دی اسلام کې دانشتا دانشتا دا ذهن صفا کې دغه شي نه ذهن نو واسه نو په کولو ذهن او دویم د اوریجنل سورسز اصل ماخذونو نه اسلام مطالعه کې نو زمونږ دا کم ناکام نظام چې کم روان دی اسلام براته دی متبادل خو او اسلام سره دی د دې لپاره متبادل دی ورنه خو په خوانه را روان د اسلام سیاسی نظام د اسلام معاشیتی نظام د اسلام معاشی نظام دا حل دی د دنیا نو کدا صورت هم سوې سیندی سه ها چې دا د وخت ضرورت فطری نظام ده فطرت الله التي فطر الناس عليها الدين القيم دا دین قیم فطری ده او دا دا چې دا د وخت ضرورت ته وجه دا دا چې ظهر الفساد فی البر والبحر خلق تنگ شوی نه دا د دې متبادل او دارنګ دا د دې د وقت ضرورت برحال دا خود دې صورت مقصد اوس راځي رکوعات اوله رکوع کې هم دغه د غلبې پیشنګوئی ورکی په واقع د غلبې د روم د غلبې پیشنګوئی ده بیا ورپسې دویم دریم سلورم رکوع کې بلکې دوی مو درې مو رکو زبس په دې کې اسباب د غلبې بیانې دلایل او اسباب د غلبې غلبه برایي نو اسباب هم بیانې او دارنګ دلایل هم بیانې او په سلورم رکو کې اصول د غلبې بیانې د غلبې اصول سي کوم اصول دي نو دوه رکو کې اسباب او په سلورم رکو کې اصول د غلبې او پینځم رکو کې دا خبره کوي چې دا د وخت ضرورت دی د وخت د ضرورت خبره پینځه مرو کو ظهر الفساد فی البر والبحر خو بما کسبت اید الناس ها بر او بحر کې فساد وجہ دا مخلوق بد عملی او غلط نظام دا غلط نظام دی بما کسبت اید الناس دا بر بحر کې د فساد موجب وجه غلط نظام او غلط اعمال د مخلوق لہذا دغه بد اعمال او بد نظام با میټاول غواړي الوبا غلب راځي او شپږم رکو کې با دا خبرو کې اخیری رکو کې چې الله قادر مطلق دی ا قادر مطلق دی وګوره دې کارونو ته الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء دا قادر مطلق دی څه کوي د ضعف نه پیدا کړي بیا د ضعف نه بعد له قوت درک د قوت نه بعد بیا ضعف راوس قادر مطلق نو دقه سي ک په دې دنیا کې زوال ده نو بیا الله قادر ده ضعف نه بعد قوت راوستې شي غلبه راوستې شي د ذوق نه بعد غاوله غلبه راوځي قادر مطلق یعنی کمزوري قوي کول شي لکه مسلمانان مکه کې کمزوري قوي کول شي او هغه مخالفین قوي مکی والا کمزوري کول شي یا زورور ایرانیان کمزوري کولی شي او کمزوري شکست خوړلکي رومیانو له واپس طاقت ورکولی شي نو هغه د ایران او روم هغه جنګ سره مولګید دا به زدي صورت حاصلو په دې طریقه البته مونږ پکې خبره وکړه چې په دویمه درېمه رکو کې سری اسباب او دلایل د غلبې دي او په سلورمه کې اصول د غلبې دي نو مزه په کې لګو ګورې لړ لړ اسباب او دلایل د غلبې چې الله به غلبه راولي نو اسباب یې سری غلبې پیشګوئی ورکړي یو پای کې سبب ده نصرت الهی نصرت الهی یې سبب دی وګوره نه وای بنصر الله ينصر من يشاء غلبه وسنګ راځي سبب به سي زکا نصرت الهي الله امداد بای دویم سبب دویم سبب ده د الله دا نظام الهی مقتضا دا دا دا نظام الهی مقتضا دا دا چه باطل نظام ختم کړی شي دیم سبب الله نظام شته نو بس دې تقاضا دا دا چې باطل بروانه دریم سبب بطور تذکیر به ایام الله واقعات ویلي ګوره مخکینی می تبا کړی وکړ دا سی بدیم تبا سلورما مبدا او منتها عروج او زوال الله وی دا زما قدرت او قبضه کی د دې آیات نه تغییرات راولي او د هغې نه انسان جوړ دا تغییرات راوستې شي نو دارنګ الله رب العزت په دې نظام کې هم تغییرات راوستې شي تاسو له غلبه درکې باطل میټو کې حق راوړي هر انسان کې سری فطری اختلاف دی د یو نه بل د جدا مزاج دغه جدا مزاج د جدا رویه دغه جدا رویه نغه مختلف مزاجونو فطرتونو والا پردې خزو سړې پنیکا سره یو کیو محبت پکې پیدا کی نو دقه سي الله وای زبم داسې حکم چې هغه مختلف فطرت والا خلق با را یو ځای او یو کوم انقلاب به پرا ولم صحابه کرام یادای مختلف فطرتونو والا خلق را یو ځای شو مختلف علاقو والا زبانونو والا بلال حبشیم پکې او صہیب رومیم پکې او سلمان فارسیم پکې او عربم پکې او عجمم پکې او هرا غونټل او غلبه ولا ورک نو دقه سه اتحاد یواله پیدا کولیش چې غلبه راوړي دغه رنګ ومن آیاتی خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم والوانکم دا هم د دې یو سبب زمکو اسمانونو او د السنو اختلاف الله رب العزت پیدا کړی دی څنګه دغه اختلاف پیدا کړی دی د السنو او د الوانو نو دقه سوا الله دی کفری نظامونو کې اختلاف پیدا کی خپلو کې به واچ اختلاف پیدا کی شپه کې سړی ود کیږي و نهار او نهار کې سره ای و نشورکم په نهار منامکم باللیل و نشورکم بالنهار و ابتغاءکم من فضلی شپه راشي نو تمام قوا د انسان چې سونه دي قوا د انسان تمام قوه قوتونه قوا ایبانه خوب راشي او چې سحر بیا نور روخی جی نو دا تمام قوا بیا بیدار شي دقه سي الله پاک چې څنګه د شپې قوا او د کوي او دروازه دا تمام قواګانې د انسان بیداری الله پاک بدقه سي دا قواګانې د دې انسانانو د مسلمانانو بیدارې کی او دا رنګ دا انقلاب او تبدیلی برایشي دا یو اته داسې اسباب ویلي او سلورم رکو کې بیا اته د غلبي اصول بیان کړي اقیم وجه کلی دین حنیفه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله ذلك دین القیم دا غ نظام خبره وکړه نوس داغه د دې غلبې اته اصول اول اصل دا دی چې اقم وجهک اقم وجهک للدین حنیف اقم وجه ستوي چې په خپل نظریه کې فکر کې یکسوی پیدا کې انتشار ختم کې اول اصل دا علاوه بسنګ راځي او خو اسباب الله براولي خو تاسو به څه کوي اصول اول یکسوی په فکر نظریه او عقیده کې یکسوی انتشار نزان ساتل علبیا سي نه راځي نظام سي نه بدلی وګوره موږ وای نظام بدل شي اسلام راشي شریعت راشي خلافت راشي او دلته زمون نظریات او افکارو کې سره انتشار دی نه نکی حاکم وجه کړی دین حنیف سیندی سوی اوله خبره ده چې خپل افکارو کې یو نظریاتو کې یو سوی پکار فکری انتشار نه خزان بچکول غواړي دویم منیبین الیه منیبین الیه الله طرف ته کامل توجه الله طرف ته توجه ها اووم والمسکین او اتم وابن السبیل دا درې اخیری نه دي آتز القربا والمسکین وابن السبیل د دې حاصل دا دی چې د غلبې مقصد دا دی چې په سوسایټي او سماج کې کم بے کسا بے دست خلق دي نو داوی په کار راتلل نه غمو کې او دا خلکو له حقوق ورکي نه علاوه غلبې راځي نو دا سي اته اصول دلته د غلبې بیان کړي په بهر حال صورت کې د غلبې پیشنګوي وا ورسره د الله د نظام ته فطرت الله فطری نظام وي او دی وی دا د وخت ضرورت دی الدین القیم او فطری نظام ځکه چې دنیا کې فساد دی بر او بحر کې او اتی ورلا دلایل بیان کړل اسباب چې الله وی زکولش او ورسره اته داغي اصول چې تاسو به دا اته کارونه کوئ نو الوه